له انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هیڅ یو جنتی دا نه خوښوي چې بیرته دنیا ته راسي که څه هم هغه ته دنیا او د دنیا هر څه ورکړل سي مګر شهید دنیا ته په دې ارزو راتلل غواړي چې په دنیا کې ووژل سي دا په دې خاطر چې هغه د شهادت لوی فضیلت او مرتبه لیدلې وي د الله جل جلاله په لاره کې په وژل کېدلو سره ټول ګناهونه معافېږي، مګر د الله تعالی په لاره کې په خپل مرګ مړه کېدلو سره ټول ګناهونه نه بخښل کېږي. د ربيع الثاني د مياشتې لسمه چې د دوه زره اوولسم ميلادي کال د جنوري له اتمې نېټې سره سمون خوري، تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته راګرځوو، وياند، اسدالله مبارز، بسم الله الرحمن الرحيم، د کندهار ولايت شاوليکوټ کې دوې پوستې او پراخه سيمه فتح شوه. د غزني ولایت مرکز کې یو ټانک، یو رینجر ویجاړ، دیارلس تنه عسکر مړه او ټپیان شول او د هلمند ولایت سنګین کې څلېرویشت تنه ګوډاګیو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. هلمند ته د درې سوه نورو امریکایي ځواکونو د راستولو په اړه د اسلامي امارت د ویاند څرګندونې تېره ورځ امریکایي نظامي قمندانانو اعلان وکړ چې په راتلونکي پسرلي کې به هلمند ولایت ته له خپلو غلامانو سره د مرستې لپاره درې سوه امریکایي عسکر واستوي دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې په تېر دوبي کې هم سل تنه امریکايي خاص ځواکونه د هلمند د مرکز لښکرګاه د دفاع لپاره راواستول شول چې له درنو تلفاتو وروسته ډېر ژر په هلمند کې د باسټن په نامه نظامي کمپ ته وتښتېدل. په عین وخت کې د معلوماتو په اساس امریکايي نظامي کړیو له عامو امریکایانو ځخه په پټه توګه اوس هم د کمپ ډایر په نامه یو مهم مرکز د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې ساتلی دی چې سلګونه امریکايي ځانګړي ځواکونه په کې میشت دي. برسېره پر دې د هلمند په شوراو کې هم په باسټن کمپ کې سلګونه اشغالګر عسکر اوسېږي. له پورته تعداد امریکايي عسکرو سره نور امریکايي ځواکونه هلمند ته رالېږل او بیا یې اعلانونه کول صرف د دې لپاره دي چې د کابل ادارې غلامو او شکست خورده عسکرو ته تر پسرلي پورې روحیه ورکړي او پښه یې ټینګه کړي. خو څرنګه چې د اسلامي امارت سرسپارلو مجاهدینو د لسهاوو زره امریکايي او نورو اشغالګرو ځواکونو په شتون کې خپل پرمختګونه جاري وساتل، د څو سوو نورو عسکرو شتون یې هم د پرمختګ په مخ کې نه سې خنډ کېدلای، خو که امریکايي عسکر له خپلو خوندي غارو او بیسونو څخه د جګړې میدان ته راووځي، نو په مخامخ جګړه کې به صدمه وویني او د غلامانو پر ځای به دوی ووژل سي. داسې کړنې د اوباما وروستۍ ناکامه هڅې دي چې نه به لکه تېر غوندې کومه نتیجه ترلاسه کړي او نه به هم په امریکا کې دننه او په نړیواله سطحه خپل شکست جبېره کړای سي. ان شاء الله تعالی والسلام د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی قاري محمد یوسف احمدي. اوس هم پوره خبرونه. د کندهار ولایت له شاه ولي کوټ ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون مازدیګر د یادې ولسوالي اړوند د کیخي په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو او پولیسو په دوو مهمو پوستو د بیسیم خادې او ورڅیرمه پوسته باندې د عمرې عملیاتو په لړ کې وسلوال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، له لږ مقاومت وروسته یې ګوډاګیان د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته ولاړل او پوستې یې په بشپړه توګه فتحه شوې. د یادو پوستو په فتحه کېدو سره تر نوي سړک پورې ډېره پراخه او مهمه سیمه د مجاهدینو تر واک لاندې راغله. په یاده سیمه کې تر دې وړاندې هم ګوډاګیانو ته په ورته بریدونو کې درانه تلفات اوښتي. د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالي اړوند د شکرشیلې او سرغوږیانو په سیمو کې له هغه ګوډاګیو عسکرو سره کمینونو په ترڅ کې جګړه ونښته چې غوښتل یې د ولسوالي په مرکز کې محاصره شوي ګوډاګیانو ته اکمالاتي توکي ورسوي. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې د ماسپښین تر درو بجو پورې یې په شدت سره دوام وکړ د جګړې په پایله کې څلرویشت تنه ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته او نورو یې د تېښتې لاره خپله کړه، خو د څلور تنه وژل شویو عسکرو جسدونه یې لا د جګړې په ډګر کې پاتې دي. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. دا راز د یاد ولایت له ګرشک ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون سهار نه بجې د یادې ولسوالي اړوند د نهري سراج د یک لنګ په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په شوبله د خښ کړی شوی ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله تخریب او په کې سپاره څلور تنه ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د یو بل خبر له مخې د یاد ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازدیګر د یادې ولسوالي اړوند د تخته پل په سیمه کې په هغو ګوډاګیو پولیسو وسله وال برید ترسره شو چې له خپلو پوستو څخه په پلې ګزمه راووتل د برید په پایله کې ګوډاګیان د مرګ ژوبلې په لیدلو سره خپلو پوستو ته په تېښته ولاړل، خو د دوه تنه وژل شویو جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې شول، مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوعه زیان نه دی اوښتی. د زابل ولایت له ارغنداب ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګا ماخستن نهه بجې د یادې ولسوالي اړوند د بلوداد پوستې ته څېرمه د ګوډاګیو عسکرو په رینجر موټر د ښخ کړی شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره یو ګوډاګی عسکر ځای پر ځای قتل او دوه نور ژوبل شول. پرون غرمه یوولس بجې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالي افغانیه درې اړوند د چهار کلا سیمه کې د مزدورو عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، د برید په پایله کې د دښمن یو عراده ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ شو. دغه راز درې تنه عسکر ووژل شول، یو بل سخت ژوبل دی. د غزني ولایت په مرکز کې د دښمن هغه قوه چې پنځه ورځې وړاندې زنخان ولسوالي ته د عملیاتو په موخه روانه وه او د مرکز اړوند انګار او مستان کلا سیمو کې د مجاهدینو له لوري را ایسار شوې او تر سختې محاصرې او بریدونو لاندې وه، تېره شپه د درنو تلفاتو په لیدلو سره بېرته په شرمېدلي حالت کې له سیمې وتښتېده. د ترلاسه شوې معلوماتو له مخې د جګړې په جریان کې د دښمن یو عراده ټانګ یو عراده رینجر په بشپړه توګه ویجاړ شول دغه را دغه راز شپږ تنه مزدور عسکر ووژل شول اووه تنه یې نور ټپیان دي همدا راز د وحشي دښمن د هوانو په ډزو کې په مستان کلا کې یوه تنکۍ ماشومه شهیده او درې کلیوال ټپیان شول د نښتو په ټول جریان کې یوازې دوه تنه مجاهدین سرسرکي ژوبل شول. دا راز پرون غرمه شاوخوا دولس بجې د غزني ولایت د شلګر ولسوالي اړوند د سیدوالو سیمه کې په شریرو اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. برید داسې مهال ترسره شو چې یاد اربکیان له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو. د معلوماتو په اساس په دغه برید کې دښمن ته د اوښتې مرګژوبلې د شمېر په اړه تر دې مهاله کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د سمنګان ولایت له حضرت سلطان ولسوالۍ نه د شراط غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي چې تېره شپه د یاد ولایت د حضرت سلطان ولسوالي په مرکزي ودانۍ کې دننه په ګوډاګي دښمن د مجاهدینو له لوري د مین په مټ تکتیکي چاودنه ترسره شوه. خبر وايي، یاده چاودنه چې د ځانګړي تکتیک په مټ ترسره شوه، په مهال یې درې تنه مزدور پولیس ووژل شول، څلور نور ټپیان شول. د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه په ترلاسه شوې خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالې اړوند د بازرګان په سیمه کې د کابل کندهار پر لویه لاره د ګوډاګیانو په رینجر موټر د ښخ کړی شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او په کې سپاره څلور تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالي کې په ګوډاګیو عسکرو د ښخ کړل شویو ماینونو په مټ غبرګې چاودنې ترسره شوې. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې راغلي، چاودنې پرون سهار لس نیمې بجې د یادې ولسوالي اړوند د سره بند په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په پلې ګزمه ترسره شوې، چې له امله یې درې تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل او درې نور ژوبل شول. د سرپل ولایت د سنګچارک ولسوالي اوسېدونکی یو تن ګوډاګی جنرال جنرال عزیز الله قانت چې په معلم عزیز سره یې شهرت درلود د زړه د ناروغي له امله ومړ. نوموړی د ګوډاګی ادارې یو مهم نظامي جنرال او د بلخ د امنیت ادارې رئیس و چې په عامو مسلمانانو یې ډېر ظلمونه کړي وو. د فاریاب ولایت له دولت اباد ولسوالي نه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ د یادې ولسوالي اړوند د ششپرها په سیمه کې د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد جلب او جذب کمېسیون مسؤلینو یوه پرتمینه غونډه دایره کړه. غونډه چې سهار اته بجې د قرآن کریم د مبارکو ایاتونو په تلاوت سره پیل شوه، د غرمې تر دوولسو بجو پورې یې دوام وکړ. په غونډه کې د اسلامي امارت د جلب او جذب کمېسیون د مسؤلینو ترڅنګ، نظامي مسؤلینو، سیمه ییزو علماء کرامو، قومي مخورو او عامه مسلمانانو ګډون کړی و. په غونډه کې د جهاد په فرضیت، فضیلت، اتحاد او له ټولینې سره د ښه چلند او یو لړ نورو اجتماعي مسایلو په اړه مفصلې ویناوې ترسره شوې. غونډه د اسلام او مسلمانانو د بریالیتوب په دعاګانو سره پای ته ورسېده. پرون سهار مهال د کندوز ولایت د مرکز اړوند د حکمران سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سخته نښته وکړه. د معلوماتو له مخې، د جګړې په جریان کې دوه تنه عسکر ووژل شول، درې نور ټپیان شول. په دغه جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تېر ماښام مهال د کابل ولایت د سروبي ولسوالي اړوند د لته بند سیمه کې د مزدورو عسکرو په موټر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره کړه. خبر وايي، په دغه چاودنه کې موټر ویجاړ، څلور تنه عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هرات ولایت له کشک کوهنه ولسوالي نه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون غرمه دوولس بجې د یادې ولسوالي اړوند د بند بلوچ په سیمه کې د چشمه خاکي په بند کې د ګوډاګیو عسکرو یوه شوبله او یو رینجر موټر له لارې له لارې خطا او ترې یو غټ لاښ ولوېدل چې یو ګوډاګی عسکر پکې قتل او شوبل او رینجر یې تخریب شول. دا راز په سیمه کې په یوه بل رینجر موټر د خکړۍ شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې رینجر ویجاړ او په کې سپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. همداراز د یاد ولایت د شنډنډ ولسوالي نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، چې پرون سهار اته بجې د یادې ولسوالي اړوند د زیرکو په سیمه کې د حاجي قومندان له زیارت سره دوه تنه غله نظر محمد د اختر محمد زوی او تروجان د حاجي عبدالله خان زوی د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالي اوسېدونکي چې څو ورځې وړاندې یې له فراه ښار نه یو لوکسل موټر غلا کړی و، د مجاهدینو له لوري له غلا کړل شوي موټر سره ونیول شول. نوموړو په خپل جرم اعتراف وکړ او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه. د فاریاب ولایت له چلګزې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، چې تېره ورځ مازدیګر د یادې ولسوالي مرکز ته څېرمه یو تن ګوډاګی عسکر د غلچکي برید په ترڅ کې ژوبل شو. همداراز تېره ورځ مازدګر د یادې ولسوالي اړوند د کنجک په سیمه کې د ګوډاګیانو په اکمالاتي کاروان وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې یو ټانګ او یو موټر ویجاړ او پکې سپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوعه زیان نه دی اوښتی. د بادغیس ولایت له دری بوم ولسوالي نه مو خبر ترلاسه کړ چې بېګا شپه نهه بجې د یادې ولسوالي مرکز ته څېرمه د ګوډاګیانو په امنیتي پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، پوره دوه ساعته یې دوام وکړ. د برید په پایله کې ګوډاګیانو ته تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د یو څلوېښت ولسوالیو په مرکزونو او پراخو سیمو سپین بیرغ رپیږي. په تیر دوه زره شپاړسم میلادي کال کې د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو د هیواد په مختلفو برخو کې پراخې سیمې د دښمن له وجود څخه پاکې کړې. د کابل رژیم د یرغلګرو د هوایي او ځمکني عسکري ملاتړ سره سره ونه توانید چې د اسلامي امارت د مجاهدینو د پرمختګ مخه ډب کړي. د کندوز ښار په دوهم ځل هم فتح شو. د هلمند د مرکز لښکرګاه په مربوطاتو کې مجاهدینو سنګرونه نیولي دي. د مارجې، نادعلي، ناوې، ګرمسیر او خانشین ولسوالۍ او پراخې نورې سیمې فتح شوې. د اروزګان مرکز ته مجاهدین ننوتل. د فراه ښار تر محاصرې لاندې دی. په بغلان کې پراخې سیمې تصفیه شوې، په فاریاب، جوزجان او سرپل کې د ارګ دوهم سړی یعنې جنرال دوستم په پرله پسې توګه وځغلول شو، وسلې او وسایط یې غنیمت شول، په غزني، پکتیکا، لغمان، کونړ، بدخشان، کندهار او نورو ولایتونو کې ډېرې پراخې سیمې او ساحې له دښمن څخه ونیول شوې. په مفتوحه سیمو کې په لویو لارو او نورو سیمو کې د غلا و مخه په یو مخیز ډول ونیول شوه. مدرسې او ښوونځي فعال شوي، قضایي او عدلي ارګانونه تر پخوا لا ډېر فعال او پراخ شوي دي. د لارو، پلونو، پلچکونو او عام المنفعه بنسټونو د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. قاتلان او سارقین د شریعت د اصولو مطابق مجازات شوي او مظلومانو ته خپل حقوق رسېدلي دي. تېر کال د هېواد په مختلفو سمتونو کې د یو څلوېښت ولسوالیو په مرکزونو او نورو پراخو سیمو باندې د امن او شریعت سپین بیرغ رپاند شو کابل ادارې د یرغلګرو په ملاتړ ډیره هڅه وکړه چې بایللې سیمې بیرته له مجاهدینو څخه ونیسي، خو د الله تعالی په ځانګړي نصرت او د مجاهد ولس په پراخ ملاتړ مجاهدینو هر ځل د دښمن بریدونه نه یوازې دا چې پر شا تمبولي، بلکې د سر او وسایلو لوی زیان یې هم ورته اړولی دی. یرغلګر دښمن او داخلي ګوډاګیان یې باید له تیرو پنځلسو کلونو څخه عبرت او سبق واخلي، ځکه څومره چې یې وس رسیده هغومره زور یې وکاراوه، زر یې وشیندل، وحشت یې تکرار کړ، خو افغان ولس یې تابع نه کړای شوای، د مجاهد ولس د خپلواکۍ جذبه یې خاموشه نه کړای شوه او په دې ونه توانیدل چې د اشغالګرو پر ضد روانه سپیڅلې مبارزه کمزورې کړي.